واقعا را نقل د دریو غټو خبرو د پاره کعبه د توحید مرکزو تاسو د شرک ډکړه ابراهيم عليه السلام زیر د دې پیغمبر ورکړې دی ربنا وابعث فيهم رسولا توحید د ټول انبیاء علیه ابراهيم عليه السلام درې دعاګانې کوي چې الله دا خار کې او د امن کې امن چې په یو ځای کې نه استوګنا فواید داغي نه الله میوې ډېرې زیاتې دي شیخ ته پنځور رحمه الله تلو یو سورت دوا په خپل طرز ویلي الرحيم طه في هذه من الثمرات وإذ جعلنا البيت مصابة للناس يوم فيولاك خو دا په اعتبار د کیف سره مقصد دا نه دی چې د سړي نه منځونه قضا شوي یا ما هلته کړي دي یو کمیس دی د هغې لس روپۍ قیمت دی د بل یو روپۍ فایده یو شان ورکوي وبئس المصير او ډېر بد ځای د ورګرځېدو دی تسهیل په دې مقام کې د قال نه وروسته تقدیر د ارزقو راوباسي ومن کفر د امتعو د پر مفعول نه دی ځکه فامتعو کو هو کې فار غلی ده او ما بعد دفاع عمل کله چې پروتوکول ابراهيم عليه السلام بنيادونه د بیت الله او اسماعیل عليه السلام د دیوالونو بنیادونه بنیاد آبادی د آبادی بنیادونه د سی د کناس قواعد ورته ذکر دا دو قسمه د زمکه نه بنیاد راوخیږي دویم بنیادونه یې او پاره لپاس دیوالو کی بنیادونه مخکې وو و اذ يرفع ابراهيم القواعد ابراهيم عليه السلام ته آثار خودل شوی ربنا اے رب زمونږه ته یې قبول کړي زمونږ نه یقینا ته صرف ته اوریدونکی او پوه یې دی آیات کې آبادول د بیت الله وارنا او خیمنتا مناسکنا طریقی د عبادت زمن مهربانیو کې پمون منی یقینا تو صفت دیر دیر توبه قبلون کې الرحیم رحم والا ربنا واجعلنا مسلمين لك جمله انشائیه حالیه په تقدیر د قول سره ورنه هسې جمله انشائیه حال نشي واقع کېدی یقولانی دا د فراغت نه رسو نه ده زمانه د حال دا مقارنی د زمانه ذلحال سره کنار کې چې بیت الله یې جوړاو نو دا دعا یې کړې ده اهل بدع استدلال او دعا بعد السنت نه دی صحیح په جمع ربنا واجعلنا مسلمين لك په دې کې درېمه دعا ذکر کړي د پاره د تثبت په دین باندې. وجعلنا مسلمین کلک ټینګ مضبوط دعا د تثبت دی ته ویل کیږي امر کې دوام وي همیشه من تابیدار ساتي د اسلام او د اخلاص و ارینا مناسکنا جمع د منصب ده نون او سین او کاف نسب دلالت په تقرب کوي هغه قرباني چې سړی مناسکنا افعال طریقی قیدی د حج مناسکنا طرق د عبادت معتزله باندې رد شو چې عقل کافی نه دی ترازو عقل نه دی شرع د عقل نه لپاسه ده انك انت التواب الرحيم الرحیم وزن فعیل مدنی رحمه الله یابم اورا یانا یابم جستجوی میں کنیم پیشنواد یا بعد من گفتگوی می کنیم که مومم او که نه مومم خو زه به طلب کوم که اوري وایی زما خبره قبلی او کنه قبلی خو زه به ورته ویم حقیقت هم دا دی چې څه کنډو او ضرورت تراشي نو سړی به خپل الله ته پیش کړي بل در درشل نشته ددې قبولیت په وجود کې راغلی دی اے رب زمنگا ترولی گی پدوی کی رسول د دین چې لري په دې باندې آیاتونه ستا او خې دوی ته کتاب او حکمت اپاتوی دوی لرا یقینا ته غالب او حکمت والای دعا د ابراهيم عليه السلام په بارد رسول الله صلى الله عليه وسلم کې منهم من جنسهم رد شو په بریلیانو باندې یتلو علیهم آیاتک شان د پیغمبر علی السلام ذکر کوي دا مضمون بقره کې اوس روان دی 151 ورپسې آل عمران کې 164 کې جمعه سلورم آیات د رسول په باره کې درې صفات ذکر شو دویم رسولن او دریم منهم من جنسهم من نوع البشر که څوک د عربیت نه مني شک کوي کافر او الوسی وی رسالت نه منی بشریت نه منی کافر احادیث په دې باره کې ګڼ چې بشرو ام المؤمنین عائشه رضی وانه خير خلق الله كلهم کنز العمال کی عمر رضی اللہ عنہ روایت تے چې لو كنت في شيء سوى البشري رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر اصل کې دا شعر د حرم ابن سنان بادشاہ په باره کې ویل شوی عمر رضی الله عنه را نقل کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې وی كنت مزيئا كليلة البدر دري صفتا عرب رسول من جنس البشر درې کارونه دي یو یتلو علیهم آیاتک بیانول دویم تعلیم و کتاب حکمه دریم ویزکیهم تزکیه تزکیه په عمل کې داخله ده په تعلیم کې داخله ده دې ځای کې مستقله ذکر کوي طریقه د عمل خي ويزكيهم نسبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ته مجازا دي داسې اخلاق خي حکمت قرآن کې شل معنی ذکر دي شل پیری ذکر دي قطاده د حکمت معنی کوي ای السنه خی دوی ته کتاب قرآن او سنت ربنا وابعث فيهم رسولا منهم شربینی د ابن عباس رضی الله عنهما را نقل کړي چې ټول انبیاء علیهم السلام په بنی اسرائیل کې ما سوا د لسو نه نوح هود شعیب لوط اسماعیل اسحاق یعقوب علیهم السلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم عزیز بمثال عزیز الوجود دل تړمبای معنا مراد ده غالب ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه حاصل رسول الله صلی الله علیه وسلم ابراهیمی اسماعیلی دواړه دی مصداق د دعا دی څوک چې تیمه خړی غ سفیه دی مخنای د دین د ابراهیم علی السلام نه مگر هغه څوک چې قما کړي کزان خپل لره یقینا غوړ کړی مې او دلر په دنیا کې او یقینا دې په آخرت کې لمن الصالحین خامخا د کامیابونه اذ قال له هر کله چې ووی ده ته رب د ده تابعدار شه ووی ده تابعدار یم زه د رب د مخلوقاتو وصابها وصیت کړو په دې دین سره ابراهیم علیه السلام زامن خپل تو یعقوب علیه السلام اے بچو یقینا الله غره کړی دې تاسو د پاره دین نوممرئ په هیڅ حال د احوالو کې مګر چې تاسو مسلمانانی ومن يرغبو پرونی درس کې معرض کړو د مضمون تر یو سل څلختم پوری زجر په صفاحت سره هغه چاته چې اعراض د ملت ایبی نه کوي الا من صفح نفسه مضمون زجر بالإعراض عن الملة الإبراهيمية ملت ابراهیمی ذکر شو شک به پکې نه رسول به مني اخیری الا من سفح نفسه فعل لازمی دی تعدیت نفسه ته څنګه راغلی زجاج مزاج بدل کی جهلا امر نفسه عبیده اهلک اخفش جهل فی نفسیه مبرد او سعلبه وی چیو دی صفحه او دویم دی صفحه صفحه په خپل متعدی صفحه لازمی ومن يرغب استفهام انكار يرغبو سلعن راشی په معنی د اعراض به راشی په معنی د له ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه سورة توبه يوصل شلم سله اله راشي په معنا د میلان مال الیه الا من سفه نفسه خسر نفسه بالشرك اصطفيناه في الدنيا شان د ابراهيم عليه السلام ذکر کوي په تور د علت چې دا کس چې مخړی کمقل دی ولی کلا ده زکه از استفیناه فی الدنیا استفا د صفاین ماخوذ دی پیغمبر هم د ظاهری او باطینی خیرونه ساتلی شوی اخرت کې عمل نشته نو معنا من کامیاب وکړه الفائزین یا لمن الصالحین د جماعت صلحاونه اذ قال له ربه اسلم بیان د کمال فسیه کله چې وی د طرف د تابعدار شه وی د تابعدار شم زو د رب د مخلوقات اسلم امر د دوام دپاره دی او د حدوث دپاره نه دی. وصا ابراهیم بنیه ویعقوب تکمیل لغیره ذکر کئی وصیت د یعقوب علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام ذکر کوي بالتوحید ووصى بها يا بني بها په دې ملت او په دې دین سره ان الله استفا لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون دا هغه درېمه خبره ده چې توحید د ټول انبیاء علیه اسلام دین دی د انبیاء علیهم السلام نه کیږي نو په هغه باندې وصیت کوي د انبیاء علیهم السلام نه دین پاتې کیږي مال نه پاتې کیږي وصیت کلکې خبرې ته ویل کېږي محکمې خبرې ته په خبره کلکه خبره کړې ده په دې دین سره ابراهیم علی السلام فلا تموتن الا وانتم مسلمون مرگ غیر اختیاری دی مقصد دا چې ایمان بل مرگ تا ورسوئ حاصل پیدا شي چې دین د نبی علیه السلام په حقیقت کې د ابراهیم علیه السلام دین دی څوک چې دا نه مني هغه سفیه دی د پیغمبرۍ مستحق نه دی فلا تموتن على حال من الاحوال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب سراج المنير معناه كي چه بها ضمیر ملت ابراهیم علیه السلام ته راجع دی او کلمه لا اله الا الله ابن عباس سے بوئی د ابراهيم عليه السلام دولس زامنو يعقوب عليه السلام هم دولس. درې زامن د ابراهيم عليه السلام مشهور دي اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام مدين عليه السلام سیرت ابن هشام هم لیکي اتقان روح المانی امری کی يا بني إن الله اصطفى لكم الدين دين الملة البيضاء ليلها كنهارها فلا تموتن مجاز دے نهی په امور اختیاریو کی مرد امر اختیاری نه دی نهی صحیح نشوه جواب چې دلته د دویم سوال جواب اول بوي چې من د ابراهيم عليه السلام اولاد یو دا سره وعده د پیغمبري کړې شوې ده مغرور پدی جواب، لا ینال عهد الظالمین ټیک دا سوال یې کړی دی د ټولو دپاره خو په حق د ظالمانو کې نه دی قبول شوی او تاسو ظالمان یې دویم د ځینو دپاره یې کړی دی او قبول شوی دی چې الست تعلمو تا ته پته نشته چې يعقوب عليه السلام چې کله مړ کېده نو اوصى بنيه باليهوديه و خواستونه د يهودو ذکر کوي افترا په يعقوب عليه السلام باندې الله وي دروغ وای ام کنتم شهدا سوی تاسو حاضر کله چې راغی يعقوب عليه السلام تمام اذ قال لبنيه او د الہ د پلار نکستا چې ابراهیم اسماعیل اسحاق علیهم السلام الہ واحده حقدار د بندګۍ یو او منګ یو دی الله لره تابعدار تابعداری کوونکی ام کنتم شهدا دروغ وای. یعقوب علیه السلام وصیت بالتوحید کړی دی از قال لبنیه دا بدل دی د مخ کی اذن از حضره اسماعیل علیه السلام د یعقوب علیه السلام تر اسحاق علیه السلام پلاو حدیث د مشکات صفحه 156 کې عمر عنه عامل لیدل او عشری عباس رضی الله عنه انکار خالد رضی الله عنه نو نبی علیہ السلام چې د عباس رضی الله عنه عشر به زه درکم خالد رضی الله عنه سره څونه ځکه هر څه وقفو د جهاد د پاره قتال فی سبیل الله د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم رضی الله عنه ته وی چې اما شعور تا ته خبر نه چې ان عم الرجل سن و ابيه تر پشان د پلار دی سن ودې ته ویل کیږي چې ویخ د ونې یوي بره یې څانګې کړي د پښتو دا محاوره غلطه ده چې تر تربور دی هم زمونږ علاقه کې خلکو د میراث لپاره به رواره مړ کاو اسماعیل علیه السلام په سخت پلار کې ذکر شو الہن بدل دی از حضر یعقوب الموت مرګ راغې خبرې څنګه کوي نوې مرګ ته نږدې شو آیات کریمه صاف نسته په دې باندې چې انبیاء علیهم السلام یموتون از حضر یعقوب الموت اسباب د مرګ اله واحده دفع د وهم اله آبائکا سود مغیرت خیالو نکی تلک امتون قد خلت لها ما کسبت د دریم جواب کمن بد کارونه کو پروانشتا زمون پلار نیکه غټ خلک تیر شوی دی مونږ به بچکی پښتانه نن هم وایي چې دا د مړو خاورو برکت دی او دې ته فخر بالآبا ویل کیږي فخر په عمل د مشرانو باندې دغه یو جماعتو چې تیر شو دوی د پاره هغه چې کړی دوی ولکم او تاسو د پاره ما کسبتم هغه چې کوي تاسو ولا تسالون او تاسو دون کړی شي تاسو نه عما كانوا يعملون دغه نه چې کول دوی د هغه عمل تاسو د پاره مفید نه دی پنځه ځای ذکر دی او ددی څو اطلاقات دی مصداقات یو جماعت تابعه د پیغمبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم جماعت الانبیاء دریم عقی داعیه الی الخیر سلورم مطلق ډالا پنځم دله د کفارو شپږم نیټه موده وم په معنا د ایمان او اتم په معنا د دین یو دی نازله بدون الاتباع دا فیدن ورکی ورکول ابو طالب ته به ورکړی و د جهنم نه به بچ کړو دویم تابعداري د ذات فاضله ده کامیابی دا ده حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کی راضی من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه راته فرمايي فاطمي په دې غره نه شي چې زه د نبي آخر الزمان لوریم دنیا کې سغواړي اوغواړه ان ازي نفسك من النار لا شي يهوديان ایا نصارا نلار به بیا وای قل ورته وایا بلکی دین د ابراهیم علی السلام حنیفن چې سوچو پوخ موحدو بل ملت ابراهيم حنيفا حنيفا حال د ابراهيم د مضاف الیه نه حال نه واقع کیږي او دا حاله چې مضاف مصدر نه که مضاف مصدر نو د مضاف الیه نه حال صحیح ځکه اضافت ته مصدر یا فاعل ته او یا مفعول ته جواب منګه وکو چه دل المقدر بل نتبعو حقیقتا ندی صحیح خو حکما صحیح دی ځکه مفعول به شو د ملت ابراهیم د نتبعو د پاره نو تقدیر داسې شو چې نتبعو ابراهیم مضاف حذف او اقامت د مضاف له په زید مضاف شو بل نتبعو يا حنيفا منصوب دی په تقدير د اعني سره، اعني حنيفا. زجرنا پليتۍ د دوی شروع وي، دعوتهم الي الدين الباطل. حنیفا پوخ موحد و کلک په توحید حنفا قرآن کی دولس پیری دی او دا د ازدادو نه دی کږی ميل عن الظلال الى الاستقامة حنيفا فوخ موحدا حافظ ابن قیم او جلاء الافهام المقبل على الله والمعرض عمن سواه دوړ خبرې پکې پرتې شو پرتی دی پکې کان من المشرکین تعریض دی او تفسیر د حنیفن دی تعریض چې تاسو مشرکانی بیزاوی دې ذکر کړی دي چې دا تعریض شو چې یهودیان او نصارا دا مشرکان دي وما کان من المشرکین یهودیانو او نصرانیانو ته تعریزن مشرک ویلی شو قولو آمن علیهم السلام کی د دوی د سوال په جواب کی اوایا چې ایمان مروړې دې پالنه پاره چې را لګلې شوې دې مونږ ته وما او په هغې چې رالېږلی شوی وو ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیهم السلام او الواد د هغوی ته او په هغې چې ورکړل شوی موسی او عیسی علیهم السلام قولو آمنا بالله جواب د سوال مقدر چې تاسو يهوديت او نصرانيت ته شرک وای نو فکفرتم بموسی و عيسی عليهما السلام لکه دا خو داغو دینو جواب چاغو دعوت ورکړې دي توحید ته والاسبات جمع د سبتن اولاد اصفهانی معنا کوي شجرة ملتفت کثیر الاغصان ګورونه چې څنګه ډیری یعقوب علیہ السلام ام بچی ډیرو دولس او داغینا دولس خو